سادګی وی بس تش مسندی پکې او مسندی له پکې مزید سقیت پکې نه لکه مثلا اوس زید قائم دا ساده کلام دی مطلق کلام دی سقیت پکې نشته کته وای چې زید قائم فی الدار نو دا کلام اس مقید دی ځکه چې دا قائمن چې دا حکم اے سره تا د فی الدار قید لګو نو دا کلام کلام مقید شو په فی الدار سره زید جالس ساده کلام دی خو کته وسره داسې ولګي چې زید جالس على حماره فخر ناس دی نو دا کلام اوس مقید شو کلام چې مقید شي پای کې نوې فائدې نو کله چې ساده مقصودی نو قید بنروړي مطلق بنروړي کله چې ستا کلام کې مقصود ګلکاری وي نو بیا به قید راوړي او قید به د موقع مناسب راوړي هغه دار چې خپل خوخه ده چې څه قسم قید لګی نو کلام به په هغه قسم قید باندې مقید شي لکه ګوره ضربه زیدون دا ساده فعل اوس چې ضرب زید عمرا شي نو دی په مفعول به مقید ټیک ده ضرب زید عمرا فی الدار نو دی په ظرف مقید ضرب زید عمرا ضربا شدیدا نو دی په مفعول مطلق مقید ضرب زید عمرا ضربا شدیدا یوم الجمعه نو دی په ظرف سره سک مقید ضرب زید عمرا قائما زید رو لګی دو عمر یو ټکو خو په ولاړ یو ټکو ودی په حال مقید طاب زید زید خسړې د خو نفسا د جهت د نفس نه دی په تمیز مقید نو د تقید باره کې لکل خيار او مع البادرنګ تعالی اختیار دی ضرورت تا وګوره چې څه قسم قید لګې نه قسم ولګاو تاسو دا مطلق او دا مقید په مقصد باندې ورسېدې کنه ازقت ازقت صرف الجمله على ذکر المسند والمسند له پر حکم مطلق کله چې تش مسند وي لکه قائم او مسند الیه لکه زید نو حکم مطلق دی واذا زید علیهما شیء مما يتعلق بهما او کله چې زیات شي په دواړو باندې یو شی چې د دواړو سره تعلق یو به دهما یاد یو سره نو فل حکم مقید حکم مقید دی حکم سره والاطلاق يكون حيث لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم وجه من الوجوه دا اطلاق په کوم ځای کومه و اطلاق هغه ځای کې وکا چې کوم ځای کې ستا مقصد دی چې دا فعل زنه متعلق کوم دی یو غرض سره په یو وجه د وجوه باندې سامې به تنه بس په خپل باندې چې څه قید څه معنا الیه به تلی زه نه مقید کوم نو دغه ځای کې چې کله د متکلم اراده دی نو هلته به بیا د کلام مطلق وي والاطلاق یکون حیث اطلاق هغه دی کې کېږي لا يتعلق لا يتعلق الغرض چې نه وابسته کېږي غرض بتقیید الحکم په تقیید د حکم سره بوجه من الوجوه په یو وجه د وجوه سره لیذهب السامع فيه كل مذهب ممکن چې سامع پدې کې لر شي هر مذهب ممکن تا هر مذهب ستا ممکن تا یعنی سامع ذو سویم زید قائم زید ولارد ضرب زید نو چې دی کې دا سامع خپل اجتهاد وکړي چې یاره ضرب زید چې دا زید او زید بال کړی دي کو څوک به وایي کم ځای به وایي څنګه به وایي چې دیم په کې خپل اجتهاد وکړي ليذهب السامع كل مذهب ممکن والتقید او تقید چې دی حیث دا په غزه کې يتعلق الغرض بتقييده بوجه مخصوص چې هغې سره وابستګي د غرض راځي په یو وجه محسوس سره لو لم يراعى که د دغې وجې لحاظ نه نو تفوت الفائده المطلوبه بیا فائده مطلوبه پوت شي ته ما ته دا ویل غواړي ما ته پته را چې زید عمر والدې خو دا ټیم پته راته نشته نو ته اوس ما ته وایې ضرب زید عمرا یوم الجمعة نو که دا یوم الجمعة ټکی ونه وای نو ستا دا کلام بیا ما ته فایده نه کوي نو ولتفسیر هذا الاجمال نقول ان التقید یکون بالمفاعیل کلام په مفاعیل مقید کیږي ضرب زید زید والو کړ نو یو قید یو قید مفعول به دی بل قید مفعول معه دی بل له دی بل فيه دی بل مفعول مطلق دی ونحوها حال دی تمیز دی والنواسخ او کله کله دا کلام دا مقید شي په نواسخ سره لکه ګوره زید قائم زید قائم دی نو کله دې سره امسا قید لګي امسا زید قائم مخام ولاړو اوس خو غلولو دی پیش په خبره کنه نو دا کله کله دا نواسخ پیدا نه کنه نواسخ هغه افعالو ته وایي چې هغه په مبتدا او په خبر راشي نو د مبتدا او د خبر هغه عمل ختم کی چې مبتدا او خبر باندې راشي نو د مبتدا او د خبر هغه عمل سکی لکه افعال ناقصه شو افعال قلوب شو ان ان شو کم عوامل چې په مبتدا او په خبر داخلي والشرط او کله کله تقید په شرط سره راځي انت حر یو سړی خپل غلام ته وایي انت حر نو غلی غونتې ورسره قید ولګوي چې ان دخلت الدار نو انت حر په چا مقید شو په دې شرط سره والنفي کله په نفي سره مقید شي کله په توابع سره مقید شي جا رجل سړی راغلی نو تاویزه شو څوک شو د پړق به راغلی نو نو عالمون عالم راغلی دی د دې عالم قید خبره چې دی نو مقیده کړه اما المفاعیل و نحوها نو سوال پیدا شو چې دا کلام موږ په مفعولونو باندې مقید کو نو د دې څه قره دي وی فتقید بها یکون لبیان نوع الفعل تقید په دې سره د بیان د نوع د فعل د پاره کی تقید په دې سره د پاره د بیان د نوع اے ضربتو جلستو جلسه القاری نو تاسو دا جلستو په جلسه القاری سره مقید کړه څه د پاره د نوع د پاره کنه چې ناس ته ما خدا سي معمولی ناس ته نه د قاری سي په شان ناس ته قاری صاحب چې ورکوټې وای څنګه وته روان روان کینی داسې ناسته وه ټیک ده واړه به نه وخی ښه او ما وقع عليه یا با ضرب زید زید والک وسلک سو کې وو نو دغه پکار دی مفعول پکار دی او به یا به پکار دی او لجده او بمقارنته یا مفعول ما هو پکار دی او بیان المبهم من الهیئه یا با دا قید با دا قید با بیان د مبهم هیئت کوي دا اے یو شی به داغه هیئت به مبهمي نو دا بیان د هیئت به کوي دا حال او الذات یا په بیان د ذات کې نو دا تمیز او بیان عدم شمول الحکم یا به د دې بیان کوي چې دا حکم ټولو ته نه دی شامل نو دا به تاکیدي یعنی پای کې بیان د عدم شمول د حکمي وتكون القيود او دغه قيود چې دي دا به وي محط الفائدة، اډه د فائدې، یعنې فائده به ټوله په دغه قید کې که قید ته لرې کې که نه نو بیا به کلام غیر مفید ثابتېږي والکلام بدونها کاذب کلام به بغیر د دینه کاذب یا بغیر مقصود بالذات لکه وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين نو ګوره که اوس مثلا ته دا لاعبین قید لرې کې کنه دا حال دی دلته دا لاعبین لرې که ته وایه ما خلقنا السما الله وایي ما نه دي پیدا کړی اسمان والارض او ځمکې او ما بینهما هغه چې په منځ د ځمکې اسمان کې دي ته خدای قبلې ته مخکه دا خبره دروغ ده که نه ده دا ځمکه اسمان الله وایي ما نه دي پیدا کړی دا چې کوم مخلوق پکې دي دا مې نه دي پیدا کړی نو چې لاعبین ته خوا کې نو دا معنا داسې پاتې کیږي نو دا دا څه جوړیږي دروغ جوړیږي که نه جوړیږي دې سره چې لاعبین ولګیا نو اله به کلام څه شي دا مو دغه شي ما پوره بشي واما النواسخ ارچنا واسخ دی فالتقید بها یکون الاغراض التي تؤدي معنی الفاظ النواسخ په جمله چې ته نواسخ راوړي نو نواسخ څه د پار راوړي وای نواسخ راوړي شي د هغه اغراض د پاره چې کم د هغه د الفاظو معانی وي کل استمرار لکه استمرار شو ايه زید قائم ما زال زید قائم زید همیشه ولاړو نو دا څه پیدا کړي زید قائم ساده کلام تا په ناسخ روړ ما زال زید قائما نو استمرار پیدا کړي اول حکایت عن الزمن فی الم فی کان پکانه کې حکایت د زمانه نه زید قائم زید ولار دی نو کان پر کان زید قائم اې یو زمانه کې ولاړو اوس خو کې دي شي یکون لولو خو یو زمانه کې کان زید قائم فی زمان ولا نه يمكن ان يكون والتوقيت بزمن معين کله کله مقصود د نواسخونه هغه داوی چې دا جمله دا مقید کړي د یو قید معین سره بزمن معین لکه فی ظلّه زید قائم دا ساده کلام زول زید قائم دروازه زید ولاړو یا بات زید قائم اے زید شپه په ولاړه تیر کړی دا یا خېټه کې دردو او یې تاجد کول ټیک ده کنه دې دوه کې به یې وای واصبح اصبح زید قائم سبا که زید چې ولاړو امسا په ماښام کې داخل شو زید چې ولاړو اضحا د چاش مونځ یې کوو نو زید قائم اضحا زید قائم په وخت د چاش کې زید ولاړو او بحالت معینه فی داما فی داما په داما کې یو حالت متعین سره تړي اے زید قائم ما دام الامیر جالس زید ولاړو سونه ولاړو یره چې سونه امیر صاحب ناستو نو هغه ولا زید ساکت ما دا مل استاد متکلم استاد چې کوم پورې غږید نو زید خاموش بود پویږي نو د دامه کې یو دا کلام دی دی یو حالت سره اول مقاربه او د مقاربت کلام د مقاربت ته پر را دي پکا د کروبا او شکک د یقین د پر را دي اے وجدت زیدن قائمن د زید قیام یقینی شو و والف ودرا وتعلم وهلم جرا زور پس نو فل جمله فی هذا په دې ټولو صورتونو کې جمله چې د تناقض من الاسم والخبر او من المفعولین فقط یا لکه په دې نواسخ چې په جمله راوړي نو اصل جمله خو دغه دوه مفعول دي دا ناسخ ولا څه دي دا ولا قید دا فیضا قلت کله چې توه ظننت زیدا قائما نو معنی د دې دا ده چې زید قائم نو کلام خدا دو شو على وجه الظن او ظننت ورله قید شو اصل کلام څه شی دی زید قائم او ظننت ولا څه شی دی ها قید دی ولا واما شرط سړی وای چې بس مم کړي خو بل طرف ته سړی وای چې ختمول بم غواړي کنه نو الکلام یو خوا ډانګ او بل خوا پلان خیر دا خو ښکاره خبرې دي چې دا ساده کلام دی دا وسره قید دی خو دا قید کله دغه دی کله دغه دی کله دغه دی کله نواسخ دی کله آسان دی کنه یو دا دی چې اوس شرط لکه انت حر وې ته کنه انت حر وې ان دخلت الدار ور سره وې نو دا ان دخلت الدار چې ور سره ته وې نو دې سره څه شو دا قید شو ورته با انت حر سره ان دخلت الدار قید شو نو اما شرط وا چې شرط په تقید به نو قید په دې سره یکون للاغراض التي تؤديها معنى ادوات الشرط دا دپاره د هغه اغراضو راځي چې اغراض ادا کوي معاني د ادوات ته شرط کز زماني فی متا و ایانا لکه متا ذهب زید نو دلته مقصود چې کوم دی متا تذهب اذهب نو مقصود تقید دی له زمانه سره دارنګي ایانا او دا څیزونه چې کوم دي د حروف شرط دا معانی دا به په علم نحو کې راځي وانما يفرق هاونا بين ان واذا فرق کول شي دلته په مند ان او د اذا او د لو کې دی یو درې حرف رالی د حروف شرط نه درې حرف رالی یو ان رالی یو اذا رالی بل سر رالی لو وای دا ذکر الاختصاص به ها دا درې خاص طبي مزايا په زياتي خبرو سره تعد من وجوه البلاغة چې هغه د وجوه د بلاغت نه دي يو درې دا دا درې ټکي چې دي په دې کې بعضې داسې خبرې دي چې هغه د وجوه د بلاغت سره تعلق ساتي د دې وجه نه دا درې چې دي نو دې نه لږ باس کو دا لږ چیړو نو وایي چې والاصل فی اللفظ ولو للشرط فان و اذا للشرط فی الاستقبال نو ان او اذا دا د شرط پر راضی په استقبال کې ان چې په کوم فعل داخل شو ناغه به مستقبلی که شکل کې ماضی می خو معنا به د استقبال کې د قرن کې اذا او لو راضی د شرط پر په ماضی کې او اصل په لفظ کې دار چې ان یتبع المعنى اذا ترد الى قليل تقنعوا امیر صاحب ته چاوي چې ستاد اخره چې ته دا غیا سو نه خوري ناغه وی چې دا خو صابره ده او شاکرم ده کله چې لګي غونته غیا ته دا تور معاد کې نو تقنع دا په سکی گزاره په کوي وذا ترد کله چې دا واپس اله قلیل لغون ته وخو ته تقنعو نو دا په گزاره کوي نو د اذان ارستو ماضی راغلی ده که مضارع راغلی ده مضارع راغلی ولو شاء لهداكم اجمعين د لو نرستو سره لدل شاء ماضی ده که مضارع ده لکه ماضی ده نو د لو نه پس لو ماضی هم ده والفرق بین ان و اذا فرق په من د ان او د اذا کې دا دی ان الاصل عدم الجزم بوقوع شرط مع ان کوم ځای چې ان راغی کنه نو الته کې به په کلام کې جزم ني والجزم بوقوعه مع اذا کوم ځای چې اذا راغی نو الته کې به جزمي په وقوع سره د کار شوی دی ولهذا غلب استعمال الماضي مع اذا دغه وجه ده چې اذا د ماضي سره ډیر راځي اذا الشمس کویرت وإذا النجوم انکدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار وطلت اے دا په دې ماضی اصل کې دا زم اذا الشمس کویرت دا څه دی اذا کویرت الشمس کویرت وإذا وإذا انکدرت النجوم انکدرت دا څه دی دلته فعل حذف نزا په ماضی ولې راځي ځکه چې ماضی متحقق الوقوع وي او اذا چې اذا نه رستو فعل څه راځي یې لکه د اذا نه رستو فعل په کار خو مضارع ده خو د اذا نه رستو هغه فعل راځي چې د هغه واقع کېدل په آینده کې یقیني وي نو چون کې ماضی دا متحقق الوقوع وي نو د دې زیات یقین د وجنه د مضارع په ځای سره وړي ماضی وروړي مع اذا فكأن الشرط واقع بالفعل نو گویا کې چې شرط واقع دی بخلاف ان فیضا قلت کله چې امیر صاحب وې ان ان ابرئو مم مرضی که د بیماران جوړ شم چې د الله تعالی کړه د حیوان اتصدق بالف دینار که دا زخم ټیک شه نو زر روپیا وکم دا دغه وخت کې وای چې کون تشاکن په لبور خطرناکه علت یې ورکړي د جوړېدو نه یې نو دې ان روړي دا ان د شک ته پر وردي ویزا قلت کله چې تو ویزا برې تو مې مرضی تصدق تو کله چې ته دغه روړي ازا روړي نو كنت جازما به او کل جازم نو یا ته جازم بیا یره خکېږم خامخه یا که جازم نه نو کل جازم پیږي کنه یعنی په روپې کې که فرض که سولاني خبره تا ته نه ده نو دا روپې کې چې کم دی نو سورلسنې دولسنې ستا دا یقین دی چې جوړېږم وعلى ذلك بس بس کوه لکه